دویمه مسله یعنی اثبات د رسالت بیان شو او غنه اعتراضات چې په پیغمبر علی السلام او دغه دغه پر رسالت باندې کېدلې داغه جوابونه وکړه او آیت نمبر 33 پتنه نفي د شرک فعلی شروع کړه یعنی توحید مضمونه په اثبات د رسالت مضمون کې کامل کو درېمه برخه آیت نمبر یو سل یو نه یو سل شپږه بیا پورې دا په دې کې په یو سل شپږه واویا نه 235 پورې دا درېمه برخه په دې کې درېمه مسله جهاد فی سبیل الله بیانېږي مونږ ویلو چې جهاد د جهاد نم دی او د جهاد نم دی چې جهاد نشینو معنا فراختیا او جهد نه چې شینو معنا کوشش ملکه چاول کې د دې تعریف شکل کوو دا معنا لکه چې الټه شوی وو خو جهد معنا فراختیا او جهد معنا کوشش کول فراختیا څه مطلب د الله دین ته وسعت ورکول پراختیا ورکول چې ډیر خلک د الله دین باندې ځان پوي کی توحید باندې ځان پوي کی رسالت باندې ځان پوي کی قران باندې ځان پوي کی په آخرت باندې ایمان ولري د دې لپاره کوشش کیږي jihad کیږي د دې لپاره انفاق کیږي مال لګول کیږي هغه خلک چې دا کوشش کوي هغه خلک مال لګي په دې لار کې چې د دین ته وسات ملاو شي د دې خلکو تنظیم وي په خپل مینس کې یو اجماعي په خپل مینس کې او په یو اجماعي شکل په منظم شکل باندې اجتماعي شکل باندې تنظیمي شکل باندې خدمت کوي توحید ته رسالت له قران ته او آخرت د پاره او په تنظیم کې بیا آداب وي د هر چا په خپل مینس کې د ټولو اصولو کې مونږه د دې هغه مقاصد بیان کړی و بیا مونږ د جهاد څلور مرتبه بیان کړي چې جهاد څلور مرتبه دي یو نفس سره جهاد دی یو شیطان سره جهاد دی یو کفارو او منافقانو سره جهاد دی او څلورم نمبر د ظالمانو ظالمانو کې بیا ظالم د مشرک نه شروع کیږي او لاندې بیا د هر کچې ظالم پورې دا تعریف رسیږي نو ظالمانو سره او د مبتدعين سره جهاد دی دا څلور مرتبه دي او به څلور وړو مرتبو خپل خپل قسمونه دي پاغه من وضاحت شوی بیا د جهاد موږ درې منازل بیان کړی وو چې جهاد درې منازل دي درې پړاوونه دي یو ابتدایي منزل درمیاني منزل او آخري منزل په ابتدایي منزل کې د مجاهد لپاره درې خبرې ضرور دي یو د مجاهد ټریننګ یعنی تربیت د عقیده او د عمل تربیت ورکول دویم د ملک اصلاح او دریم د کور اصلاح نو او درمیاني منزل کې د جهاد میدان مینس کې ان په جنگ میدان کې څه قوانین او قاعده مجاهد لا مراعاتول پکار دي دا غي بحث کوي او په آخري منزل کې چې کله مجاهد را واپس شي جنگ نه یا ورته فتح حاصل شي او یا شکست وخوري نو بیا څه کول پکار دي دا ټول وضاحت په دغه دریو منازلو کې کیږي بیا دینه بعد مونږه دغه درېمه برخه د دې صورت شروع کړه آیت نمبر یو خپ دې صورت کې ابتدایي منزل بیانېږي یې د مجاهد تربیت د ملک اصلاح او د کور اصلاح په دې صورت کې هغه طرف ته اشاره کوي او دا غي بیان کوي خو بیا موږ پکې دا خبرم کړې و مینس کې چې جهاد دوه قسمه ده یو ته ویل کېږي اقدامي جهاد او دویم ته ویل کېږي عیني جهاد عیني او یا فرضي دواړه ته ویل کېږي جهاد فرضي او یا جهاد عیني عیني جهاد هغه ته ویل کېږي چې هغه فرض عین شي په ټول د هغه علاقې خلکو باندې چې کومه علاقه باندې کفارو حمله کړي قبضه کړي نو دا ټول مسلمانانو باندې جهاد فرض شي چې دا کفارو نه بخپله ځان به ازادي دي ته ویل کېږي عیني جهاد یا فرضي متویل کېږي د دې ځان له اصول او قاعده دي په فقہ کې او دویم چې ده هغه د اقدامي جهاد اقدامي جهاد کې امیر حکم کوي امیر حکم کوي چې را 50 نفر سل نفر زر نفر 50000 نفر دې کې 400 مري هغه ته حکم وکړي چې دا د دومره دومره کسان بروزي jihad د پاره نو چې امیر چاو چاته حکم وکړي په غټو من jihad فرض کیږي لکه اوس یو لک کسان دی د یو لکو لخر دی په د یو لکو کې امیر لس زره ته حکم وکړي چیر دا لس زره دی روزي چې جنگ لزو jihad لزو نو دغه لز زرو باندې جهاد فرض شي د امیر په دې حکم سره بیا غزان له خبره چې امیر به د الله رضا لپاره جهاد کوي د اسلام د وسعت لپاره به جهاد کوي د دین د دې لپاره جهاد نه کوي چې داغه بچایي او داغه سلطنت او داغه تخت پراخ شي بلکې دې لپاره به کوي چې نور خلک هم د ظلم نه خلاص کړي نور خلک هم د کفر د هغه تسلط نخلاص کی هغه ان شاء الله به ځان له باسونو دي ان شاء الله به انسان وسره ورسره په دغه اصول او قاعده باندې انسان ځین خلاصي کی کله چې قران ټول ولولي نو منګه اول کې آیت نمبر 120 کې د مجاهد تربیت د پر لس صفات بیان کړه په لسو کې 15 صفات هغه دي که یو مجاهد پاکیده کې راولي ودنه به بوزدلی او بغیرتی ختم شي او که پنځه صفات په عمل کې راولي دنه به سستی ختم شي دا وضاحت التشوي او آیت نمبر رسول اتاویا نه تر آیت نمبر رسول اتاتیا پورې په دې لسو آیاتونو کې د ملک استاد لپاره څلور قوانین شروع کړ او هغه کې موږ درې قوانین ویل دي یو قانون بن شر نن سبق کې ویو یو قانون دا په آیت نمبر یو سلو اتاویا نه هاویا کې چې القصاص من الظالم ظالم نه بدله واغستل شي که ظالم نه بدله وانه غستل شي نو ظالم به بیا ظلم کوي او مظلوم به بیا د خپل حق حاصلو د لپاره نورو طریقو باندې خپل حق حاصلې نو مظلوم هم بیا ظلم کوي او ظالم خاصم ظلم کوي او مظلوم هم د مجبور کیږي چې د یو کار ته لاس واچي چې هغه هغه د ظلم کاری زیاتې نو او که حاکم بدله والی د یو ظالم نه نو نور ظالمانو د پر به عبرت شي بیا به ظلم نه کوي او مظلومان به مطمئن شي چې رضا زمونږ د پښتنې څوک شته او زمونږ د حق راکولو خو څوک شته چې موږ زمونږ حق راکړي او زمونږ پښتنه وکړي نو ملک بشر ختمي فساد به ختمي دویم قانون ذکر کو آیت نمبر یو سره اتیا یو اتیا او دو اتیا کې چې تقسیم الاموال بالقانون شرعیه چې په ملک به قانون د میراث نافذي هر سړی چې کله مړ کیږي نو داغه قانون داغه میراث په په طریقه د شریعت باندې تقسیمیږي ځکه اکثره لانجې او جګړې په میراث باندې ورونه خپل منځ کې سره نختی نور خپل خپلوان سره ختم شینو په دې کې څو نقصانات راوځي یو نقصان خدا راوځي چې د بل حق وهل کیږي یو ورور ک زوروري نو هغه د مظلوم ورور حق بوخري کتر زوروري د مظلوم یتیمانان او ریرونو حق به وخوري کما ما زوروري د خوریونو حق به وخوري نو په دې کې یو نقصان خدا شو چې د بل حق خړل کیږي ظلم کیږي او بل نقصان دا ده چې په دې کې بل نقصان پکې دا ده په دې کې چې دغه مظلومان دوی به په نورو لارو باندې خپل حق حاصلول کوشش کوي نور نقصانات هم شته نو کدا میراث د قانون میراث نافذ شي د میراث قانون نافذ شي په ملک کې نو هر سړی په خپل برخه باندې خوشاله چې زب سلام علی د برخه مقرره کړې ده یا نیمه یا پورا یا دوه برخې یا درې برخې بس ماته ملاوي شوې څه کوم چې جنجال کوم نو ملکی به جنجال ختمي امن به فساد بني او دریم قانونو آیت نمبر یو سلو درې اتیانا تر آیت نمبر یو سلو واتیا پورې یعنی پرونی سبق پورې دا یو قانون ټول حکم الصوم لارتباط النفس حکم د روجی نیولو د پاره د تړلو د نفس یعنی روجا کې د څه شی ده روجه د یو حکم دی چې په دې سره د انسان نفس تړل کیږي د خواهشاتو نه تړل کیږي دا رنګي د غلطو خیالاتو نه تړل کیږي او د نورو د حق خورلو نه تړل کیږي دا نفس دا رنګي د غریب او د مظلومانو د لوګي احساس ورته کیږي نور ډېر فائدې پکې شته هغه بدني فائدې خو ځان لري اخو هغه خو زمنن دي باغی نیت خو سړی روزه نیسی نه چیرې زما وزن کم شي یا زما بل څه فائدہ را ورسیږي هغه طبي چې کوم فائدې دي هغه خو الله زمنن ورکړي دا فائدې انسان ته نننی سبق کې ان آیت نمبر 183 کې لکه سبق دا غوړم خام نننی سبق آیت نمبر 138 یا کې څلورم قانون دی د ملک اصلاح لپاره النهي عن الارتشاء النهي یعنی منع کول بندول عن الارتشاء د رشوت نه ځکه کو چې په کوم ملک رشوت عامي فساد عامي نو هغه ملک ظلمي د ظلم د زیاتېدو یو سبب فسادم فسادم دی ځکه ظالم ظلم کوي او پر رشوت باندې ځان خلاصي پیسې ورکي ځان خلاصي د بل حق خوري پیسې ورکي ځان خلاصي دا رنګ یو ناروا کار کول غواړي غصب کوي مثال خبره یا د بل یو بل ناروا کار کوي د رشوت د لارې نه کار ځانته لیګل کی قانوني کی نو ډیر فساد جوړ شي ملک حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د لیکې ځان د لیکې د ایسه شو دغه شروع شو خدای قانون دا تفصیل زو سوې مټول نبی علیہ السلام حدیث کې فرمایي چې الراشی والمرتشی فی النار رشوت ورکون کې او غستون کې دواړه پور کې دي دواړه به جهنم لذي ځکه او ګره د رشوت او د فساد مرض هغه وخت کې یو ملک یعنی یو ملک ته لګیږي کله چې هغه ملک عیاشي چې عیاشي په یو ملک عام شینو دغه هغه ملک دغه علاقې حاکمان هغوی بیا د خپل عیاشي او پوره کولو لپاره په نارواو طریقو باندې او په غلطه طریقو باندې مال تر لاسه کوي او کوم وظیفه چې د ملاو شوې ده کوم منصب چې د ملاو شوې ده نو دا غ منصب نه غلطه استفاده کوي او د بیا خپل عیاشانه او خپل ضرورت هغه خپل هغه خواهشات پوره کوي چې کوم ملک عیاشین زیات شي نو هغه ملک بیا رشوت عام شي ځکه وګورئ د امام شاولی الله رحمت الله علیه کتاب ده حجت الله البالغه په دو جلدو کې ده په عربي چاپ کې او په پاکستانی چاپ کې یو جلد کې راځي خدا عربي چاپ ټول نه خده دی کې هغه لیکي وای چې روم او ایران قیصر او کسرا سلطنتونه کله چې دوی کې د دوی دوی ډیر اوګد شول یعنی د دوی هغه بچوي ډیر اوګد شو نو په دې کې د دې حاکمانو ته د عیاشي مرز ولګیدلو چې د عیاشي مرز وته ولګیدو څنګه عیاشي مرز وته ولګیدو خ جامه غوستل چې خو اعلی جامه غوستي دا اوس عیاشي ده دا رنګ خ اسمانه ګرځیدل نو یو اسونه یو باچا سره به یو اسنو لس سونه سل سونه زر سونه ور سره د یو باچا د پاره خپل خپل د اعلی نسل اسونه به ور سره لکه نن سبا چې خپل خپل گاډي مرسيډيز او بنز او یو شی او بل شی دا رنګي دا غوي د تخت خرچه بزان لوه ا کورسې مرسي من چې بده کې ناستو هغه بزان لپ لکاو پیسو باندې بجوړېدو په کروڑاو باندې په جامو باندې بزان لکاو کروڑاو پیسې لګېدلې دا غوي په محل کې په نوکرانو باندې او په نورو خرچو باندې بزان لکاو کروڑاو روپې لګېدلې نو کله چې دا خلک او بیا ورپسې لاندې هر څوک چې دغه د قد مطابق په کوم وظیفه به وو دغه بزان لم دغه خرچې به وي داغه د کور او داغه د خوراک او د جامو او د نور شوینو نو ځان له خرچي وي نو بیا به د حاکمانو به څه کول نو د رشوتونو او د ټیکسونو ناروا او ټیکسونو په مت کې دغه پیسې به راغونډول او خپل دغه ضرورتونه او دغه خواهشات به پوره کول خلکو به څه کول خلکو به ټول ورځ کارونه کول ټول ورځ د مزدورانو غونته کمالدار هم د مزدورانو غونته به مزدوري کوله کار به کوو او که غریب بوم د مزدورانو غو نه به کار کو ټول ورځ او بیا به د رشوتونو د لارې نه او د ټیکسونو د لارې د ناروا او ټیکسونو د لارې نه حاکمانو جیبون له دغه پیسې ورتلې نو کار بچا وکړو عوام به وکړو مزدوري به عوام وکړله خوله به عوام خپل تل کړله او مزي به بیا بره د حاکمانو جوړي وي نو خلک د دې نظامون نه تنگ شو امام شاه ولی الله رحمت الله لیکي په دغه کتاب کې چې خلک تنگ شو نو په دغه زمانه کې د اسلام هغه عروج هغه شروع شو خلکو چې د اسلام د نظام وکړو صحابه انتهایی په سادګۍ باندې ژوند تیرو او بکر صدیق رضی الله عنه تنخوا نه غسته دل تیار نه چې تنخوا والی د بیت المال نه نو هغه خپل د کور خرچه او خو جامه او خو جوړه او خو سوارلې او اخو ډیر لري خبر ده چې سړی تنخوا نه اخلي نو هغه د بیت المال نه ځان له سوارلې ځان له هغه کی برابر کی او خپل محلونه بس ځان له برابر کی نو او بکر صدیق رضی الله عنه ته صحابه وی چې ګوره تا باندې ډیره غټه ذمہ واری ده د ټول امت ذمہ وار وسته لهدا که ته دلته په کاروبار کې مصروف شې او دا د ذمہواری می نو کې دې شي دا شیطان خراب شي نو مجبور یې کړو اخر کې ځان ته د یو مزدور تنخواه وټاکله چې د یو مزدور تنخواه څومره یي زما هم هغه تنخواه صحابه بیا وسره جنجال شروع کړو د مش... د مشرانو صحابه چې د کې وستا گزاره څنګه کیږي بچی دي ضرورتونه دي او یوازې خو نه ته کور دی غټ دی نو دا ته وی چې بس گزاره مې نه کېدله د مزدور تنخواه به زیاته کوم بس که زما گزاره نه کېدله او تاسو ته پته شته په اخره کې چې کله ابو بکر صدیق رضی الله وفات کېدو د وفات کېدو نه مخکې خپل زوی ته او که یو چاته هغه ټول بیت المال هغه ټول وظیفه چې د خړلې و اتنخا چې د خړلې و د دوه دو نیم کالو ځکه د خلافت تقریبا دوه کاله تر پاسه دوه کاله وو که څه کم دوه کاله نو دغه ټول تنخواه چې د خړلې واغه ټول تنخواه یې زویل ور کړو او یو بل صحابي لور کړو چې دا بیت المال کې جمع کړي چې کله عمر فاروق رضی الله عنه خبر شو د دې اغنا د دې کار نه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ټول تنخواه بیرته واپس کړي دا بیت المال نو هغه افسوس وکړو په نورو خلکو باندې یعنی هغه آینده حاکمانو باندې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډیر سخت قانون وتکی خو ځکه د ابوبکر صدیق رضی الله ژوند خو زموږ د پاره د زموږ د پاره سنت ده د صحابه لکه څنګه چې د پیغمبر طریقه سنت ده زموږ استاد د پاره دا رنګ د صحابه او عمل هم سنت ده ځکه نبی اسلام فرمای علیکم بسنت و سنت خلفای راشدین په تاسو باندې لازم دي چې زما په طریقه او زما د صحابه په طریقه باندې روان شي او د صحابه طریقې کارم زموږ د لپاره سنت دی نو او بکر نو عمر فاروق رضی الله عنه ډیر افسوس کو په آینده نسل باندې نو خلکو باندې چې دی اول خلیفہ او ډیر سخت قانون کې خودلو دی خلکو د پارس یعنی سخت کړه ورته نو بیا عمر فاروق زمو چې کله خلیفہ شو نو هغه په جامو کې د نیمه دنیا بادشاه او تقریبا نیمه دنیا افریقا باندې عرب باندې عربو کې دا شام مصر عراق یمن دا اوس چې کوم سعودي عرب دی دا تر رومه پورې تر هغه د د ترک د ترکیه او د یورپ چې کوم بارډر دی تر هغه ځي پورې د دوی دا خلافت تقریبا شاوخوا ته رسیدلی وو شام پور د شام بارډر چې وی دا بس د یورپ سره جنگیدلی وي هغه ټایم کې تر دې پورې د خلافت او بیا دی خو هم د خلافت تقریبا لګ لګ غشوي او ایران ایران مات کړو یعنی آسیایي ملکونو تم د خلافت راوګت شوی د عمر فاروق زنان هو لیکن داغه په جامو کې به پیوندونه لګیدل دومره په غریبۍ او ساده ژوند کوو حالکه د اسلام نه مخکې خپل چې روزګار به کوو د اسلام نه د خلافت نه مخکې خپل روزګار به کوو نو خو جامه به غوستله خو خوراک به کوو لیکن کله چې خلافت منصب ته ملاو شو نو بیا د روزګار خو هغه سوال نو ځکه یا خو دا کې یا خو باغه کې د خلافت خو ځان ډېر کسی خلکو سره بکینی خلکو مشکلات باوري ضرورتونه باوري نو اسانه کار خو نه دا خپل روزګار ته نه پاتې شو نو هغه د غنیمت مالونو نه او یا کومه تنخوا منخای چې وا پاغه باندې به ډیره ساده ژوندۍ تیروله ډیره جامع به یو ځل عمر فاروق رضی الله عنه غنیمت تقسیم کړو صادرونه تقسیم کړي وو نو هغه صادرونه د غنیمت دومره و چې مکمله جوړه تنه نه جوړېدله نو عمر فاروق رضی الله چې کله په منبر باندې کېناستو نو صحابي او تراجي د صحابه د کردار لګوره چې سونه په حق باندې ولاړو چا لحاظ نه کوو د خلیفہ لحاظ نه کو چې امیر دی ورته وی چې یا امیر المؤمنین تا چې دا جوړه غوسته ده دا کوم ځای نه کړي ځکه دا خو د غنیمت جوړه ده او د غنیمت جوړي خو چې کومې تقسیم شوې دي دا خو دومره نه دي چې جوړه ته نه جوړ شي یعنی کمه ده مثال خبره یو جوړه تلور غزو نه و جوړه جوړیږي هغه به درې غزو مثال خبره یا دو نیم غزه به د غنیمت جوړې خو دومره نه وي چې یو مکمله جوړه ته نه جوړ شي نو تا دا جوړه د کم ځای نه کړې نو نو عمر فاروق دا نو خپل زله وکتل عبد الله ابن عمر ته دغه زو چې ته د جواب ورکا نو عبد الله ابن عمر ورته وی چې ما خپل برخه چې کومه تیکوا هغه ما خپل پلار لور کړه زما پلار دا غینه مکمل یو جوړه جوړ کړله پوه شو نو دا د صحابه حالو کله چې په 1913 کې په هندستان باندې هغه ټیم خو پاکستان نو په هندستان باندې د انګریزان ډیر رامیان دي د انګریزانو په خوانه اوس نه کله چې دوی بن اسرائیلو د سليمان عليه السلام دوه ځامن خپل منځ کې سره وران شو د بن اسرائیلو د سلطنت شو د سليمان عليه السلام دا دوه تقسیم شو نو هغه کې هغه یو برخه چې وا په دې باندې رومیانو حمله وکړه په هغه زمانه کې د روم خلکو حمله چې وکړله نو, نو رومیانو خپل ځان مخ ته نو راوسته چې خپل د حاکمانو په چوکۍ کې ناستل بلکې امغه د منطقي خلک به چې وو هغه به مخ ته کېنول بادشاهان به مخ ته کېنول نو خلکو به چې زمونږ بادشاهان خو مسلمانان دي ګوره موږ باندې مسلمان پاچا ناشته نو خلک په دې دوکه کول بغاوت نه چې بغاوت زموږ په خلاف ونشي لکه نن سبا وګورئ یو ملک باندې به حمله وکړي نو دا ماغه ملک خلک به پکې نه په چوکیو باندې خپل بشاله ناشتي فیصله بټول دوی کوي چارې بټول دی په مخ باندې وړي اقتصادي او نظامی او ارڅ او مخ ته به بوتلان کې نه ولي موږ تاسو ته او موږ تاسو په دې دوکه کړیو دا د هغه د سليمان اعظم زمانه نه دا یو کتاب دی يهودي پروتوکول یو یو روسی لیکل دی او بیا په اردو کې ترجمه شوی دی هغه کې د دغه د دوی د طریقې کار خودلو چې دوی دا طریقه ډېره د پخوانه ده نو په هندستان باندې کله د انګریزان حاکمان و نو نور خو تلاري چاري خټول د انګریزانو سره وي بس اسی یو پارټي نه جوړ کړي وي او کانګرس ته او مسلم لیگ دی او بل دی او بل دی او دا دوی د دوی حکومتونه په هندستان باندې نو خلکو به وی چې موږ نه خود مسلمانان حاکمان دي او شاته به مسلمانان نه و حاکمان ټول به کافرانو شاله نو کله چې په 1910 کې کانګرس وګټله او په اقتدار کې شوله نو ګاندی د هغه مشرو ګاندی تقریر اوس هم شته په یوټیوب کې کتا سو ولټوي ګاندی چې د د کانګرس د لیډرانو ته تقریر کو چې زه تاسو ته د د خپل چې کوم یو د هندوانو چې کوم مشران دي کرشنا او پلانې پلانې پلانې د دوی تعلیم نه در کوم چې داغي په نقش قدم لاړ شي بلکې زه تاسو ته دوه نور لیډران خېمه چې داغي په نقش قدم لاړ شي او هغه دوه نور لیډران د مسلمانانو دي او بکر صدیق او عمر فاروق ته په دې وجه باندې ګاندی چې ده هغه د کټر هندوانو نه خوخيږي د دې کومه پارټي ده اوسه دا د هغه کلک نېشنل هندوان چې دی هغه نه خوخيږي بلکې هغه وخت کې د پوسټر به سوځولې چې دا د سه هغه غون انسان دی سیکولر غون انسان دی نو تاسو ته زویم خپل ډیران ته وی چې د ابوبکر صدیق په لار باندې لاړ شي او د عمر فاروق په لار باندې لاړ شي چې هغه تصرف نه کولو په بیت المال کې ځان د پاره شخصي ګټې د پاره نو دلته نه هی ان الارتشاء څلورم قانون بیانې رشوت بندول په ملک کې ځکه رشوت په هغه وخت کې په ملک عام کیږي کله چې عیاشي په ملک عام شي او عیاشي چې په ملک عام شي نو بیا حاکمان په غلطو طریقو باندې خپل خېټه ډکوي او خپل ضرورتونه او عیاشانه پوره کوي ولا تاكلوا اموالکم او مخره زمونږ د مسلمانانو په لیډرانو کې ډېر خخه مثالونه شته خخه مثالونه شته چې هغه ډېر خه وخت تر کړی دی لکه د خلفای راشدین خټولونه اول دي ابو بکر عمر عثمان علي رضی الله عنهم ابي امیر معاویه هم دی رضی الله عنه دوی د خلافت کړي په خپل زمانه کې دا رنګ به دوی نه بعد ورستا عمر ثانی عبد العزيز عمر ابن عبد العزيز رحمت الله عليه دا د عمر فاروق رضی الله عنه د المسائل زویو یعنی د عمر فاروق د د لور لور و د غیز ویو غالبا دغه سي متل مسه کېدو دم چې دی بالکل یو یو نیم کال بادشاہي کړي خلافت کړي دی او بیخي یو د د بارکه راضي دی عمر ابن عبد العزيز بارکه چې یو ځل د دې نو د په دفتر کې ناشته او همدغه خلافت څخه کار مار کوي او ډیوی میوي لګیدلې وی هغه ټایم کې ډیوی له خلک ناس تو شپه نوکر راغو او نوکر وته وی چې کور نه تاسو ته یو خبر راغله دی وته ودر ودر صبر وکړه چې د کور خبر می اوس ونه کی صبر وکړه اول دیوه بند کړه دیوه چې بند کړه بیا وته وی چې خاصه خبر راغله نو بیا وته د کور د خوانه چې کوم خبر راغله هغه وته ویلې د اول خبره د وی چې د بیت المال هغه دیوه هغه زما شخصي خبر کې مصرف نشي دا ډیوه مال غولې دي د پاره ده چې زه د بیت المال زه د خلافت چارې کوم لګیا یم کنه څه لیکل میکل به کول یا څه پیسره مې سره به لیکل او کار کوو نو زما یو شخصي کار پکې مینس کې راغو نو دا د بیت المال دیوه مې بند کړه شخصي کار مې واردو بیا دیوه مې ولګوله دومره حد پورې انصاف زموږ سمانانو کې حاکمانو ته کړی دی خان دغه د عمر ابن عبد العزيز باره کې راځي چې د چې کله وفات شو د له بیا زهر ورکړه زهر زکه ورکړه چې دنه مخکې کوم بادشاهان وو هغوی لږ آیا شوي وو او دا چې راغو د تنه اجازهونه واغسته او آیا شی ور باندې بند کړي سخت پابندیان په ولګولې نو بیا مغه خلکو خپل تر ځامنو ما خلکو زهر مارویر کړ چې د خلاص شو د خو مونږه خیر لیکینولو خپل لور وته وی چې پلار اختر دی څنګه لرو نو دوه ته وی چې زه اوس خپل بچو د پر خپل اخرت نشم خرابوله اختر دی نه بس په غریبۍ ژوند کوي او د خلافت نه مخکې د پلار گورنرو والیو د شام او دغه منطقو نو دا به چې ډېر قیمتي قیمتي جامې به دا چولې د عمر ابن عبد العزيز رحمت الله عليه او ډېر یو خجوند تیرو لیکن کله چې بادشاه شو اول خو خلافت قبلونه بیا چې قبول کړو نو بیا دومره ځان د پاره چې خلیفہ صاحب وفات شو وای تعالی څنګه پته ولګی چې خلیفہ صاحب وفات شو وای ځکه و چې دا خلیفہ کله راغلی دی وای زما رمې دلته ګرځیدلې د شر مخدوم نه جرأت نه چې زما پر مو باندې حمله وکړي زه پوه شوم چې دا عادل بادشاه راغلی دی انصافدار بادشاه راغلی دی نو زناورم اغنشي کوله ظلم نشي کوله چې کله یو انصافدار حاکم په تامن حق حکومت کوي زناورم به دغه په بل کې ظلم نشي کولای دا نن چې زناور زما په شخصي مال کې تصرف وکړو دا د دې نه خده زمونږ حاکم وفات شوی دی چې کله هغه سړي پښتنه وکړه د ختم عمر ابن عبد العزيز عمر ثاني په نوم باندې وفات شوی و شهید شوی و ځکه شهید زهر ور کړی و پوه شو او عمر فاروق ځنه ځکه دا حکم کړو چې دجله په غاړه باندې که یو چیلې ایو سپه د لوګي مړ شي زی مواره ما ځکه عمر فاروق په دې پویدو رضی الله عنه چې که زه ظلم وکم نو زناور بم ظلم کوي او که زه ظلم ونه کوم نو دې اثر به خدای پاک د دې برکتونو به خدای پاک دونه عام کی چې زناور بم بیا ظلم نه کوي ځکه دونه سخت خبره ځان د پاره کړې و چې زی ذمہ وارم چرته دجله او چرته مدینه مدینه چیرته ده زرګونو کیلومتره دجله مصر او دغه منطقو خواته دجله نیر ده نو ولا تاکلوا اموالکم او مخره مالونه خپل بینکم په خپل مینس کې بل باطل په باطل طریقو سره ګوره څه وی مالونه خپل اموالکم خپل مالونه په خپل مینس کې په باطل طریقو سره څه مطلب دی یعنی دا مال خوستا شو ته خو خپل شخصي ملکیت غني خدا مال تا ته په صحیح طریقه نه راغله یا د پرشوت کور ته راوړی دی یا د بل حق خوړلی دی کور ته دی راوړی یا د بل کوم یو ناروا کړی دی کور ته دی راوړی دی دا ستا مال خوده ستا په ذهن کې ستا دا ذهنیت جوړ شوی چې دا خو زما شخصي مال دی ما راوړی دی او زما ملکیت شوی دی الله وی دا خپل مال دی په باطله طریقو مخره په سورته یوسف کې براشي آیت نمبر غالبا شل دی او کو دغه شت آیتونه دي هغه یوسف علی السلام چې کوی کې ورونو غرزولې نو یو قافله تیرېدله نو قافله چې کله تیر تیرېدله په دغه کوی باندې نو کوی له هغه ډولچکه غونتی نه هغه په خو هغه دی ربړي به جوړه و یا به کې دې چې د بل څه نه به جوړه و د سي بشکا غونتی به و هغه به وغورځول کوی کې نه نه بیا به راخجوله ان دې لپاره چې وخره فریقن سیسا صبرخه من من اموال الناس د مالونو د خلقونه بل اسم په کولو یا په ویلو د ګنا سره وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ چې دا خو ګناه ده څه مطلب چې تاسو په ویلو باندې د ګناه په ویلو باندې څه مطلب رشوت بخوري او ته به وی چې دا خو رشوت نه نه دا خو چه پانی ده پاکستان او ته چه پانی وی چه پانی ده دلته څه وته وی دلته وی دا غده تحفه ده هدیه ده او څوک ته وی دا دشخوشي ده څه وته دستخوشي ده دا دستخوشي ده دستخوشي نه ده تا خو ته دستخوشي ویلا شیرینی ده تا خو ته شیرینی او دستخوشي ویلا خدا دې ګناه د ګناه خبره دی وکړه حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي اخره زمانہ کې به حرام مال به حلال حلالي خلک په نمونه بدلو سره یعنی حرام له نوم بدل کړي او ځان له حلال کړي لکه دا رشوت وګوره دا خو شیرینی ده او دس خوشی ده پاکستانانو وی دا خو چې پانی ده دا خو رشوت نه ده دا خو خپل خوخه نه مال راکې خپل خوشاله نه مال راکې کاری کیږي ځکه مال راکې دا ادارو کې کار کوي نو الله وی دې لپاره تاسو خوري صحیحه د مالونو د خلکو نه بل اسم په ویلو د ګنا سره یعنی د ګنا خبره کوي د ګنا خبره څه شي ده چې هغه حرام دي ځان ته حلال کړي دي هغه د ته چې پانی او شیرینی او د خوشي وي د ګنا خبره کوي او ځان ته د خلکو مال حلال کړي دي وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ چې دا ما لپاره حرام دي ګوره په دې کې یو بل شي د پام وکړئ دلته وی چې تاسو مزوړندوي مالونه د حاکمانو خېټو ته یعنی د حاکمانو د خېټې د د کوی سره تشبیه کړی دي خو سوچو کې په دلته د الفاظو کې ښه عجیب غونته تشبیه لا کړی دلته د حاکمانو د خېټې د کوی سره تشبیه کړی دي او دغه مالونه هغه ډولچه کنه یا کویله چې کوزیږي یا دغه مالونه بهرنی وب حساب کا د کوی بهر وب چی د حساب کا ګوره کوی کې کله چې کوی کنه نو کوی کې د کوی نه خنور خلک استفاده کوي کنه زی باغې نه وبر اخلي او استفاده به تنه کې خو که کوی د د بهر وب ور تلې کړل د یعنی د د بهر نیر وبو یا د خپل د ویلې میلې چینی مینې وبو دی کوی له ورکوزی کړي نو هغه د کوی رګونه بند شي هغه کوی به بدبوې شي او هغه بیا تباہ شي کوی ختم شي څونه خپل مثال الله ور کړی دی یعنی حاکمانو نه به خلق فائدہ اخلي خلق به تن استفاده اخلي لکه څنګه چې کوی نه خلق استفاده اخلي که چیرته حاکمانو د خلکو نه استفاده غستل شروع کړه د خلکو د مالونو خړولو باندې شروع وکړه او د خلکو د مالونو خپل خواهشات او خپل ضرورتونه او خپل هغه عیاشنه شروع کړي نو هغه هغه حاکم تک هغه کوی چې په کار چې خلک تن استفاده وکي دا هغه د خیر رګونه به وچی دا غاغه د خیر رګونه به وچی او بویدار بشي بویناک بشي خدای به وشرمي او بیا په دغه پیسو باندې دغه دغه سړی خوشي حجون لم حجونم کوي خیراتونم کوي حرام په حرام مال باندې حج کول ګناه ده کفر د سړی وباسي په حرام مال باندې خیرات کول ګناه ده کفر ته سړی وباسي ناروا ده ډېر سخته ګناه ده یعنی معمولی ګناه نه ده چې ته پوهیږي چې زما مال د سود مال دی د رشوت مال دی حرام مال دی او ته به په خیراتونم کې خوشاله می حجونم کې خوشاله می تا یو ناروا شي په یو یو سپېڅلې او مقدس عمل کې دی ولګولو دا تا کفر ته وباسي خان نو الله وی چې دا حاکمان د دې لکه کویان په کار دی چې دونه خلک استفاده والی ای دونه خلک ګټوالي که دوی خلکو نه ګټي واغستې یعنی بهر وب په دوه کې راغلي د نور خلکو مالونه وخړل دا به تباشي د خیر اغرګونه به بن شي او بدبوې بشي ختم بشي او دا اوس خو زموږ ساز لپاره خو د سترګو لیدلې حال له دا تیر نظام دا ول رنگ شو ټول دنیا وی چې یو وجه فساد و غټ لامل فسادو ځکه خلاړو ورک شونن او هغه چا چې خړلې دي ابلاړي خخستا وسه اوس به قرار به خوري په نور ملکونو کې کاروبارونه وکړي لیکن بچی تبا خپل تبا هرڅ ژوندۍ تبا شولاړه تبا برباد شو او کوم جلد ایثار دي نو هغه هغه د پر عذاب دی بس اوس گیر دی وسه وتدلو او مزوړندوي به دا مالونه ال الحکام خېټو د حاکمانو ته که وزوړندم کړه نو به د حاکم د لاړو نظام به ټول ختم شي بس ظلم به عام شي لتاکلوا فریقا د دې لپاره چې خوري تاسو فریقا صحیحا صبرخه من اموال الناس د مالونو د خلقونه بالاسم په ویلو د ګنا سره یو ځل یو حدیث کې راځي نبی علی السلام یو سړی لګل او د زکات پر غونډولو باندې یعنی وظیفه ورکړې و چې تلاړ شه پلان کې کلینا زکات راټول کا نو هغه چې راغلو نو یو کڅوړه ګنده غونته هغه د زکات کې خو پیغمبر اسلام ته او یو وړه غونده ګنده ورسره خپل وا پیغمبر اسلام وتی دا بل ګنده چی شي دا وې دا خو مال خلکو تخبیر کړی دی هدیه را کړی دا پیغمبر اسلام وتی ښا کړه دا شابه دا ګنده کړه کې خو او عزت ما د وظیفې نه لری کړی وس لا ټه در خلک توفیق درکې کنه درکې دا خو تا به چا سر نرمي کړي چا سره د گزاره کړي خلکو ته توفی مفید کړی دي ته دغه منصب نه کوشه اوسه زه اوس لاړ شو ګرځګه ته څوک توفه دیر کی کنه په دی وجه باندې څلور واړه فقها څلور واړه مجتهدین امام ابو حنیفه امام شافعی امام احمد ابن حنبل امام مالک رحمت الله علیه دا څلور واړه په دې متفق دي چې یو افسر د پاره افسر مطلب چې په وظیفه باندې حکومتي هغه د پاره ناروا دي چې توفی والی او هغه لپاره ناروا دي چې دغه منصب نه خپل شخصي یو کار وکړي شخصي ګټه ځان د لپاره تنوالي دغه د لپاره حرام دي او ناروا دي دغه حدیث نه استدلال کوي چې پیغمبر اسلام هغه سړی نه توفه ما غسته ده چې کې د شابه دغه توفه او ماغه نیم لري کړي وظیفې نه او بیا وته ویل چې اوس وګرځي غزا تعالی څوک توفه دیر کی اوس چې کوم د خلک راشي څوک قاضي شي څوک والی شي څوک چې د کومندان شي څوک یو څوک بل او بیا خلک هغه له چیز څوک ته ډوډېګانی کوي او څوک ته چې ده یو شی کوي څوک بل شي څوک توفي ورته وړي جوړې موړي څوک یو شوړي څوک بل شوړي دا د لری شي ځا اوس څوک ورته ډوډۍ وکي اوس دا کوم خاروال چې لري شوی ډوډۍ وته خلکو کله چې خاروالو خلکو ډوډېګان وته کولې اوس کومندان شو په شیرزاد ولسوالۍ کې اوس څوک ډوډۍ وته وکي لو دی غواړي ډوډۍ د وته وکي نه کوي کنه ځکه اوس خو هغه حیثیت پاتې نشو نو دا ناروا دي د خلکو لپاره سخت خبرې د آخرت ډیر سخت کار دی اسانه کار نه دی ولا تاكلوا اموالکم او مخره مالونه خپل بینکم په خپل مینس کې بل بعد سخت کار څه چیرې سخت کار د خپل وګي نفس نه دی دا کنټرول سخت کار دی بس چې دا د نفس ته وګي کنه دا ته کنټرولې او دا ته د خدای د تعلیماتو لاندې راولي دا سخت کار دی بس کني نور عمل سخکار نه دی یعنی دا دا سخکار نه چې وسړی د د بیت المال دغه نه استفاده ونه کی دا سخکار نه دی لیکن کله که وسړی دغه نفس په حرام خورلو عادت شوی همدارنګ هغه په ناروا او په خواهشاتو عادت شوی نو هغه بیا چې کینه او منصب باندې هغه بیا دا خپل خواهش کنټرولول لغه د پر بیا سخت کار دی ولا تاکلوا اموالکم او مخره مالونه خپل بینکم په خپل مینس کې بل باطل په باطل طریقو سره وتدل بها او مز وړندوي بها د مالونه ال الحکام خېټو د حاکمانو ته لتاکلوا د حاکمانو خېټي غرق کویان دي بس څوک چې رشوت خوري دا غرق کویان دي لتاکلوا فريقا د دې لپاره چې خوري تاسو سيسا من اموال الناس د مالونو د خلکو نه بل اسم په ویلو او په کولو د ګنا وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ چې ګنا کوي چې دا خو رشوت ده خو تاسو وتزان لزین کې جوړ کړی چې دا خو حلال ده او به حجونم کې کورنم جوړه بنگلې جوړه به مون خلک سوي ویره پلان کې ډیر ورسېدو اوه ډیر ځان ورسوي لاړوي پوه شو ورسېدو هغه سره رسیدل دي دا تبعید دي دا ویل کېږي استدراج ور یو دی استدراج او یو دی نعمت د الله استدراج دي ته ویل کېږي چې الله یو سړی لا یو سړی خوشي کی هغه هغه لګیای لګیای په حرامو کې حرامو کې لګیای مالم زیاتیږي هغه دنیاوی شهرت او دنیاوی هغه زیاتیږي هغه قد او کاټه او ورسره ګناونه هم زیاتیږي دي ته لکېږي استدراج نو قران وی چې دغه سي خلق بیا زه یو د یو یو ورځ دا خدای پاک په درنګ راولي ښا یو ورځ یعنی روان به روان به رشد په کوي کوي کوي کوي او ګناونه مو سره زیاتیږي خو د دې خلکو انجام به یو ورځ تبعیده بس یو ورځ به وګورځي کو تباشي بس غرق شي نو دا اتم څلورم قانون د ملک د اصلاح لپاره النهي عن الارتشاء په ملک فساد بندول رشوت بندول لکه دې سره ډیر نقصانات کیږي په ملک او زجر ورکوي په غلطو پښتنو باندې یسالونک پښتن زجر ان رټنه ورکول غلط پښتنه یعنی چې یو موضوع نه ده او ته د موضوع نه وتلې پښتنې کې ويسالونک او پښتنه کوي تان ان الاهله په بار د میاشت کې اهله د هلال جمع ده او هلال ویل کیږي هغه د اول او دویم ورځې سپوږمۍ ته بيخي نری چی لکه د کجوري هغه هغه چی دا منډه ا بيخي کوږي کنه نری همدا رنګ د سپوږمۍ اول او دویم ورځ ته هلال هلال ویل کیږي او چې کله د درې مې څلورم ورځ د سپوږمۍ شي هغه ته بیا قمر ویل کېږي په عربی کې نو پښتنه کوي تانه چې د سپوږمۍ ولی نری شي او بیا ورور غټیږي غټیږي نو په څوار لسمه باندې پوره شي بیا غنه بعد بیرته په کمیدو باندې شروع کیو کیو کی نو هغه په دیرشمه یا په نهوشتمه باندې ورک شي یا په نهوشتمه ورک شي یا په دیرشمه باندې میاش ختم شي کنه دا پښتنه د پیغمبر اسلام نه وکړه دا پښتنه فلسف فلسفیانه پښتنه و فلسفي پوښتنه و لیکن الله جواب فلسفیانه نه ورکي حالکه الله لپاره خو ګران کار نه و چې جواب ورکړي وي چې الله وته ویل چې دا کله د لمر هغه رڼا چې کله په سپوږمۍ باندې په کومه برخه باندې وغورځيږي د سپوږمۍ هغه برخه رڼا شي پوه شو نو موږ ته د ښکاری لکه مثال خبر د غنری زی چې ښکاری کنه اول ورځ سپوږمۍ باندې د دې د دې خبره چې په د غنری زی باندې په د غنری برخه د سپوږمۍ باندې د لمر رڼا غورځيږي مینس کې دنیا دا زموږ دنیا چې دا دغه مینس کی په دې وجه باندې دغه نور سپوږمۍ باندې د لمر رڼا نه غورځيږي نو بیا چې ورور دغه دنیا د مینس نزي یا د سپوږمۍ خوځيږي دا دا خو خوځيږي کنه په اسمان کې چې کله خوځيږي نو هغه سپوږمۍ غټيږي غټيږي غټيږي نه هغه کوم ځمانه چې لمر رڼا غورځيږي هغه موږ تخکاره کیږي خو موږ داسې ښکار لکه دا چې غټيږي داسې دعا خو مالا ویل شو په اسان الفاظو کې لیکن الله داسې جواب نه کوي ګوره خان کول ورته وای هي مواقیت دا سپګمې چې دا مواقیت وختونه دي الناس د پاره د خلکو ول حج او وختونه د حج دي څه مطلب یعنی په دې سره تاسو ورځ او میاشت معلوموي هفته معلوموي چې کله پوره شین سړی وي وګوروي 14 14 ورځې شوي یا 15 یا چې کله اول ورځې نو به وي چې نن د پلانکی میاشت اول تاریخ ته نو وختونه معلومیږي کنه نن دویم دی نن دریم دی نن څلورم دی هغه تاریخونه معلومیږي نو یا مواقیت للناس دا وختونه د پاره د خلکو نو جواب ورکوي فقیهانه حکیمانه او سوال شوی دی فلسفیانه دا ځکه چې دلته الله موږ تاسو دا درس را کول غواړي چې هغه سوالونه به جواب نه وي چې دغه ضرورت نشته قرآن خو څه فلسفیانه کتاب خو نه دی او نه ساينسي کتاب نه بعض خلک بعض خلک قرآن ثابتې په ساينس باندې ویره قرآن ثابتوم و د ساينس د لارې قرآن ثابتوم نه نه دا غلطه خبره ده ځکه ساينس چې دی دا کامل نه دی د ساينس ډېری فارمولي وخت سره غلطه ثابتېږي نن یو فارمولي سبا سل کاله بعد 50 کاله بعد هغه فارموله غلطه شوي پوه شو نو ته د ساينس نه قران نشي ثابتولې چې قران ته د ساينس د لارې صحیح ثابت کړي بلکې ته ساينس د قران نه ثابتولې شي ته د ساينس نقطې د قران نه روباسه چې ګوره د ساينس دغه دغه نقطې قران کې تر اشاره شوې دي دا نه شوی چې زه قران ثابتوم د قران حقانيت ثابتوم د ساينس نه یا د فلسفې نه یا د منطق نه نه نه ځکه د منطق او د فلسفي چې کوم قوانين دي هغه ما او تا وځ کړی دي انسانانو وځ کړی دي او انسانانو نه ډیر شونه په ټایم کې مغزه او کارونه کې ورسته بیا هغه ثابت شخاره شي تجربو سره او په وختونو سره نو قران په ساينس نه ثابتيږي بلکې ها ساينس نه ته د قران نه ته د ساينس نقطې راو باسل شي نو يسالونک پښتنه کوي ستانه ان الهلته په بار د میاش کې قل ورته وهي مواقع نو کچیرته د ساينس یو تا د قران ساينس نه ثابت کړي د ساينس د قوانینو ته قران ثابت کړي چې دا صحیح کتاب دی نو که د ساينس یو قانون سبا غلط وخیږي چې تا ثابت کړي نه نه هغه سل کاله بعد چې هغه در... رد شي نو بیا خو تا د قران هغه حقانیت رد کړو بیا خو د قران هم لاړو د منځه وته نو په دې وجه باندې د قران په ساينس باندې حق ثابتول دا ښه طریقه نه ده صحیح طریقه نه ده بلکې ها ساينس نقطې د قران درو باسه بس پکې لګیا وس او رو باسه کول ورته وهي مواقیت للناس د او قران کامل کتاب دی ښا او قران کې فلسفي او ساينسي خبرې نشته قران کې هغه خبرې دي چې هغه د آخرت سره تړاو لري چې کې د آخرت ګټې دي نو ورته وای دا وختونه دي لناس د پاره د خلکو ول حج او وختونه د حج دي د حج هغه موسم ور معلومیږي میاشت وليس البر اوس په دې ځای کې یو غلط افعال باندې رد کړي اول رد کو په غلطو اقوال باندې پښتنو باندې اوس رد کړي په غلطو افعال باندې وليس البر او نه د نیکی بان تاتل بیوت چې راتل کوي تاسو کورونو ته من ظهورها د شاګانو دا غینا دي ځکه اشاره کوي د عربو یو رواج لا د عربو یو رواجو اسلام نه مخکې دوی به کله حج لوتل د حج چې لګور دا به ابو جهل دو پنځه سجونه کړی دي دا د مکی مشرکان ټولو حجونه کړی دي پوه شو منځونه کول حجونه کول د قران آیتونه په دې گواهی سوره توبه کې براشي چې منځونه کول وما کان صلاتهم الا مقام وتسدیه نه د منځ د دوی مگر شپېلی او چکچکه دې منځ خو کو کنه لیکن دا غوي منځ الله د سی وای چې زیرو سره ضرب کړي دي ولی عقیده سم نه و عقیده د شرک و دا رنګ حجونه کول لیکن هغه حجونه الله نه دی قبول کړي ځکه عقیده سم نه و عقیده کې شرک و پوه شو دا رنګ نورم کړه خدمتونه څونه کول د حاجیانو قریش چې و د حاجیانو په خدمت کې مشهور خاندانو په هغه ټیم کې په عربو کې مشهور او دین علاوه جمعهتون جوړول د بیت الله شریف چې کله جوړو هغه ابرها چې راغله او هغه نه بعد دوی راغون شو چې د بیت الله جوړو لګي آبادې جوړ شوی دی د نبی اسلام هغه ټیم کې خلا پیغمبر نو ځوانو پیغمبر علی السلام نو هغه ټیم کې حرام روپې نه لګولې په بیت الله کې دومره خو ایمان او دومره خو عقیده و د مکه مشرکانو حلال روپې راغونډې کړې وي چې حرام روپې وګوره په بیت الله کې نه لګو نه به آباد ور باندې لیکن عقیده د شرک وا دغه عملونه الله ته نه دي قبول کړي نو حجونه کول خو یو غلط رسم پکې جوړ شوی وو په دې مکه مشرکانو کې هغه رسم داو چې دوی به کله د دوی دا سوچ او عقیده وا اوسم دا اسلام کې دا سوچ تر چې کله وسړی حج وکي او هغه حج د الله رضا د پاره وکي او صحیح طریقې سره د حج ادا کی نو د چې کله حج نه را واپس کیږي نو د ټول ګناونه الله معاف کی د سې د پاک شي لکه د مور نه چې سړی پاک روزي د سې دا انسان پاک شي دا فلسفه چې و دا عقیده دا د اسلام نه مخکې مو د مشرکانو کې و نو دوی وی چې مونږ ګنا ګناګار اوزو د کور نه کنه نو حج کو ال ته پاک شو چې کله کور ته راځو چې په کومه دروازه باندې ګناګار وتلیو په هغه دروازه باندې بیا نه راځو داسې بس دوی یو شی جوړ کو ځان نه او یو رسم جوړ کو چې بیا ورسته شاته کور کې به یو سورې کړي و دوی عربو هغه سروي کې و د سپوغون ته برانه وتل بیا چې حاجی صاحب راغو حاجی کړه پاک پاک حاجی صاحب راغو د مور نه پاک بیا به خلکو چې مبارکین ورکولې یا به چې 15 پیا به یې خو شاته د کور شاله دیوال باندې 15 پیا به کور لراتلو ځکه وایي په ګناګار ان ګناګار وته په دغه دروازه باندې او دغه دروازه باندې واپس پاک نه رانوزم اسی بس یو ځان یو فضول یو عمل شروع کړو اوس په عمل باندې الله رات کوي اولی په فضول اقوال باندې رد وکړو او اوس په فضل اعمال باندې رد کړي افعال باندې رد کړي چې وليس البر نه د نیکی بیان پدې کې تاتل بيوتا چراتل کوي تاسو کورونو ته من ظهورها د شاګانو دا غینا چې په شام باندې راځي د مخې نه راځي ولې چې د خو پاک شوی ماجی صاحب خو پاک شوی ولکن البر لیکن نیک ته دا مغه د هغه آیت نمبر سره واویا چې موږ کوم قاعده ذکر کړې و چې دا بر بر چې ده دا د دې هغه په کار دی مخکې الته موږ ویلو کنه آیت نمبر یو سل واویا کې چې ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر چې دا بر اسم دی او دا خبره محذوف ده نو لکن البر بر من لیکن نیکی ده نیکی دا غچا او یا دا بیر چې دا اسم مصدر والا لکن البار ولا لیکن نیک ده من هغه څوک اتقا چې ځان وساتلو د خلاف شریعت کارونه نیک هغه څوک ده نیک هغه سړی نه ده چې هغه د خلاف شریعت کارونه کوي وی چې راځه کور باندې په شهر اعظم د د نیکي کار دی نه په دې آیت کې علما د بدعات پر رد باندې دا آیت یو دلیل ګرځي چې دې کې الله وی وګوره چې دا نیکی نه ده چې ته حج کې یو رسم دی یو حج دی یو عمل دی ادا کړی دی او ته بیا شاده خوان راضي ولی چې زه خو پاک شوم او په ګناګار دروازه نه رانه وزم الله وی نیکی دا نه ده نیکی دا چې تاسو د خلاف شرط کارونه ځان بچ کړئ په دې وجه باندې امام شاطبی رحمت الله علیه داغه کتاب دی الاعتصام دو جلده په دې دوه جلدو کې هغه د امام مالک رحمت الله علیه یو فتوا ذکر کړی ده او د امام مالک رحمت الله علیه شاګرد دی امام ماجشون اصل کې د امام ماګیو ماګیهون دی لیکن په عربی کې خو ماګیشون دی خو په عربی کې خو غاف غاف نشته په دې وجه باندې امام ماجشون شو بیا د امام ماجشون رحمت الله علیه دا د امام مالک رحمت الله شاګرد دی هغه د خپل استاد یعنی د امام مالک فتوا ذکر کړی ده او دا فتوا امام شاطبی په الاعتصام په دواړو جلدو کې پاول جلد او دویم جلد کې دوه ځایه دغه فتوا نقل کړی ده هغه وی چې امام شامل امام مالک رحمت الله علیه وی چې من ابتدا فی الاسلام بدعه چا په اسلام کې یو نوې بدعت ویل کېږي یو نوې کار ته د ثواب کار چی خان من ابتدا فی الاسلام بدعه چا چې په اسلام کې یو بدعت جوړ کو یو نوې کار رو باسلو ورآه حسنا او بیا هغه کار ته خګوري چې دا خو زه کار کوم دا خو زه د نیکي کار کوم یعنی کین ناروا نوې کار د ثواب رو باسي او دی وی چې زه خو کار کوم دا خو خیرات ده او دا خو ذکر ده او دا خو دعا ده یعنی خمو ته ګوري خمو ته وی نو فقط زعم ان رسول الله خان رساله نو د دې سړي دا ګومان راغو چې پیغمبر اسلام پر رسالت کې خیانت کړی دی پیغمبر اسلام په خپل پیغمبري کې خیانت کړی دی څنګه خیانت کړی دی و چې ځکه چې لئن الله تعالی یقول و ځکه الله تعالی په قران کې فرمایي په سورته مائده کې چې الیوم اکملت لکم دینکم چې نن می تاسو تاسو دین مکمل کړو چې دین مکمل شو نو بیا د دین کې نوې کارونو گنجائش ته نشته کنه او ته چې د ثواب یو نوې کار روباسي نو ستا دا ګومان دی چې پیغمبر اسلام نه د ثواب کار پاتې شوی وو لهدا زه خو ډیر نه کوم د پیغمبر نه او ډیر د پیغمبر نه پویګم پس د ثواب په کارونو باندې د دین په کارونو باندې نو لهدا تا دا ګومان چې پیغمبر پر رسالت کې خیانت کړو دا ثواب کار ته نه پاتې شوی وو زه اوس لهدا دا ثواب کار کوم چې دین کامل کما نو ته به ځان لکه او بل ته قیامت پر خو دین دی به لاړو تبا کو دین اصل شکل خو دی وران کو بیا مخکې امام مالک رحمت الله علیه وی چې فما لم یکون یوم اذن دینا نو هر کله چې د پیغمبر اسلام په زمانه کې یو شی دین نه یو کار د دین کار نه کاغه دعا ده کا خیرات ده کاغه هر یو رسم د رواج ده نو فلا یکون اليوم دینا هغه بننم د دین کار نه تر قیامت پورې باغ د دین کار نه اوس میلاد دی نو میلاد پیغمبر اسلام زمانه کې وو پیغمبر کړي صحابه کړي نه دی کړي نو چې نه دی کړي ته ولې کې بیا وې دا ثواب کارم دی ثواب کارم بوله نو دا بدعت دی کنه پوه شو دا رنګي چلويختی ده کلیزه ده دوی مې درې مې خیراتونه دي که ثواب کار نه بولی نو رسم شو رسم ځان نه روا دی او که ثواب کار بولی نو بدعت شو او ډیر بدعت دی موږ په معاشره کې ورسره ورسره باغی طرف ته اشاره کوو امام قرطبي رحمت الله د دې آیت لاندې هغه په بدعت مجرد کوي او د دې آیت لاندې هغه خپل کلام کوي امام قرطبي رحمت الله علیه ام دغه سره کوم چې ما وي بس هم دته ورته کلام دی ولكن البر لیکن نیکی د نیکی من دا چا اتقا چې ځان بچ کو د خلاف شریعت کارونو نه ته خلاف شریعت کارونه کوا او بیا وایي چې خو دین کار کوم او حجونه کوا او د سونه کوونو هغه نه قبليږي واتل بیوت او راتل کوي کورونو ته من ابوابها د خپل دروازو نه خپل دروازې نه راځه ضرور نه تشاله خوان راځي حج دې کړه زمونږ په دې معاشره کې په حج کې څونه رسمونه رواجونه دي حج لبزي نو چې حج لذي د سی بوزي ایرپورټ لا ته به کنا وی بوزي ته ته کله چې پلار واده ده او لوی دردنګ بو سره جوړي او گاډه به وته ګل پروش کړي او اجي سه مخ کې ناشتي حاجی صاحب روان دي تور تور کوي وسه چې هغه او سره به یو لوی لخر رواني نو حکومت لملانجي حکومت وته بیا لری لری زوینه ټاکي چې دغه زوینه چې رش جوړ نشي کنه ته ایرپورټ کې خو صرف حاجیان نه زی نور خلک هم زی نو بیا حکومت له سردر جوړي حکومت هم په دې نه پوي چې خلک پوي کی نو او چې بیا کله راځي چې کله زم په دې شکل باندې زی او چې کله راځي نو بیا حاجی صاحب را روان دي پاک سوترا نو بیا د گاډي ګل فروش کی او حاجی صاحب چې خوشاله دی چاله به ساتونه راوړي چاله به کجوري راوړي چاله به یو شي چاله بل شي او چې پلن پلن وکیږي را روان وي او خلک به تنه تاوي خوشاله به مبارکانه به ورکي انې پورې او ترنیکه پورې به پټه پورته ورته راغلي او خيستا کور له بیغه کې بیا بچ راشي نو څو ورځې به دغه حج کسی نه ختميږي ولا حرم شریف کې دغه سکارو او په مدینه شریف کې چې لاړو دغه سکار وشو نو خلک ته تاوي او کیسې به شروع کړي ځان له لیکن عقیده به شرکی کوي به بدعت ولا تلاړم او عرب نه پر خلم کني ما د پیغمبر مقبره لزان ورسو سجده مې وته کوله خو عرب نه پر خلم وي دا و بیان دي خدای دې غرق کې وي چې په دغه کې حاکمان دي کیسې به شروع کړي خسته او پویږي نه چې خر لاړ او خر راغی پوه شو ځکه خر ته حج لبوزه هغه به حاجی صاحب شي خرله زو حاجی صاحب وی نه وی نو ته مشرک لاړې مشرک راغې ته کوم ځای نه حاجی شوې واتل بیوتانو بیا خلک مسیب ورته مار دې سره وړه خپل خپلوان ورته مار دې سره وړه د خیرات چې حج نه کوي دا چې اوس رسم شوی دی دا خیرات چا کړی دی پیغمبر اسلام خدا خیرات نه کړی چې حاجی صاحب راشي خامخا به خیرات کوي او مالدار د انصاف تقاضا وګوره مالدار په خیرات کې رابلی خیرات نومې ور کړی او مالدار خلک پکې دعوت کوي خیرات خود غریبانو لپاره او دا مالدار مالدار کورونه کارډونه چاپ کړي ورلېږي شابه حاجی صاحب راغله د د خیرات او سوخره یعنی د په حج باندې گوي ویر کا مبارکي خو ویر کا وسره شه او ځان سره توپه مو په ځان سره راوړه خرچه مرچه شوی د لګ نو نو څوک ورته اورجی وړي څوک ورته غوړي وړي څوک ورته ګډان وړي لو شیطان جوړ کړي د حج نه او بس رسمونه ریواجونه دی لګیا دي خلک نو جاهل لاړو جاهل راغو واتل بیوتا او راتل کوي خپل کورون ته من ابوابها د خپل ان شاء الله یو د درې ورځې بعد د حج خبرې راځي تفصیلی اې کې به ان شاء الله واوري چې حج په کومه طریقه باندې کیږي راتله کوي خپل کورونو ته د دروازې دا غینه حاجی صاحب سم پسړیتو باندې کور ته راځه دا ګل پروشه او هغه ضرورت نشته ره خفص پسړیتو راځه کور لا وتق الله او ویریګه د الله الله نه ویریګه عقیده دې پاکه کا الله نه ویریګه عمل دې صحیح کا د پیغمبر په طریقه باندې کا لعلکم تفلحون خامخا چې تاسو کامیاب شئ کامیابی پدې کې د چې الله نه وډار شي نو عقیده د شرک نه او عمل د بدعت لري او هي اجي سیوا ولا تاكلوا اموالكم او مخره مالونه خپل بینکم په خپل مینس کې بل باطل په باطل طریقو سره وتدلوا بها او مز وړاندوي د مالونه ال الحکام خېټو د حاکمانو ته لتاكلوا د لپاره چې خوري تاسو فریقن صبرخه من اموال الناس د مالونو د خلقونه بل اسم په کولو د ګنا سره یا په ویلو د ګنا سره ویل څه مطلب هغه هغه رشوت لا یعنی کړي جوړي چې دا خو شیرینی دا دا دی واغه دی دا ویل دی ناروا وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ چې ناروا د ګناه خبرې کوي ناروا وي حلال حرام وي حرام حلال وي يسالونک پختنه کیستان ان الاهلته په بار د میاشت کې چې د میاشت ولې غټیږي وړکیږي کول ورته وهیا مواقیت للناس دا وختونه دي د پاره د خلکو والحج او وختونه د حج دي په دې سره د حج هغه وخت معلومیږي وليس البر او نه د نیکی به انت اتل بيوت اجي سه نیکی نه چې ته په موټرو کې ګلفوز کې لاړ شي او راشي وليس البر او نه د نیکی او به خیراتونه ور کې هغه تقسیم کې به انت اتل بيوت په دې کې چې تاسو راتلو کوي کورونو ته من ظهورها د شاګانو دا غینا ولکن البر لیکن نیکی دا نیکی یا نیک دی من هغه څوک ته اتقا چې ځان بچ کو د خلاف شریعت کارونو نه د بدعاتو نه شرکیاتو نه د رسمونو د واجونو نه واتل بیوتا او راتلې وکړو کورونو ته من ابوابها د دروازو دا غینا یعنی په سړیتوب راغله واتقوا الله او ویرګه د الله نه د شرکیاتو نه ځان بچ کړئ د بدعاتو نه ځان بچ کړئ رسمونو چې په معاشره باندې بوج دی هغه نه ځان بچ کړئ لعلکم تفلحون خامخا چې تاسو کامیاب شئ